که ستاسو تګ کېده په زنګون ورپسې تګ وکړئ هغه څوک چې جنګ کوي چې د الله دین غالب شي دا د الله په لیارې کې مجاهد دی ته یې تور بیرغ هر سړی باید مسؤلیت وپېژني، هغه دا چې د دې دین کومک او نصرت وکړي. دې ته وایي سفینة النجات، دا د کامیابۍ او د نجات کښتۍ ده، ور وخېژه، شاته دې پاتې نه شي. د خلافت غږ په دې خپرونه کې د هغو شهیدانو ویناوې خپرېږي چې په ټوله نړۍ د اسلامي نظام د قیام په لار کې خپلې وینې نذرانه کړې. د خلافت غږ راډیو درنو قدرمنو اورېدونکو، د رښتینو د وینا دې خپرونې ته مو د اتل استشهادي استاد فاروق رحمه الله وینا انتخاب کړې. په دغه وینا کې ده هغه څه ویلي چې په خپل عمل کې یې راوستي. راځئ چې په شریکه یې واورو. الحمد لله معز الاسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الامور بامره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله اللهم بارک لنا وللاسلام والمسلمین برحمتك يا ارحم الراحمین مجاهدین ورونو زه تاسو پام او فکر او توجه د استشهادي عملاتو په طرف باندې راوړم هغه په دې خاطر چې د اسلام او د مسلمانانو د عزت ضرورت استشهادي عملاتو ته دی د شرعي د شرعي نظام اقامت استشهادي عملاتو ته دی د کفارو په زړونو کې ویره اچول او د کفارو ویرولو د پاره استشهادي عملات ته ضرورت دی او د جنت لوړو او دنګو ماڼیو او درجو ته رسېدل ضرورت د استشهادي عملات دپاره دی، نو زه هم ستاسو فکر او توجه دې ته رااړوم چې سړی څنګه د استشهادي عملاتو شوق وکوي او څرنګه یې شوق په زړه کې پیدا شي، هغه وروڼو اول خبره دا ده چې هر انسان حریص په ګټه دی، څه شي کې چې ګټه ګوري او د څه شي فایدې اوري او څه شی ورته مفید ښکارېږي او د ده پکې عزت وي او ده ته پکې راحت وي او دی پکې خوشحاله وي انسان حریص په دغه شیانو دی او انسان غواړي چې خوشحالي لاسته راوړي عزت لاسته راوړي او خو خواږه نعمتونه لاس ته راوړي، لوړو درجو او لوړو ماڼیو کې واوسېږي او ډېرې پیدې او ډېرې ګټې لاس ته راوړي. نو راځئ چې وګورو چې زموږ او ستاسو د اسلام او د مسلمانانو د عزت ګټه او فیده په څه شي کې ده؟ راځئ چې وګورو چې رب العالمین د مجاهدینو دپاره سل درجې تیارې کړې دي چې دغه درجو ته په کومه لار رسېږو؟ راځئ چې وګورو چې د کفارو په زړونو کې وېره په کومه لاره ښه اچول کېږي او ښه مؤثره تمامېږي او راځئ چې وګورو چې زمونږ د اعمالو ساتنه د کبر نه د ریا نه د عجب نه د حسد نه په کومه لاره کېږي راځئ چې وګورو چې نن سبا اسلام او مسلمانان د کومې خبرې لپاره ډېر ضرورت لري چې په هغې باندې د اسلام او د مسلمانانو عزت بیا را ژوندی شي ورونو اول خبره دا ده چې الله کریم دی زموږ او ستاسو ایمان او یقین په دې خبره پوخ او کلک کړي لکه څنګه چي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي دي چي هر انسان د کله نه د مور په ګېډه کي د څلور میاشتو او لس ورځو شي د ده اجل ولیکل شي دغه لیکل شوی اجل چي په کوم قلم لیکل شوی دی هغه قلم پورته شوی دی هغه بیا لیکل نه کوي او کوم لیکل چي شوي دي هغه لیکل وچ شوي دي. هغه لیکل نور رانیږي نه په دې دې الله زمونږ او ستاسو ایمان او یقین پوخ کړي. ورونو دغه اجل چی کوم اج کوم اجل چی مونږ ته رب العالمین لیکلی دی کومه نیټه یې لیکلی ده کوم تقدیر یې لیکلی دی دغه اجل زمونږ او ستاسو د دوستانو په دعا باندی او د هغو په غوښتنه باندی دغه اجل ورسته کیږي نه دغه عمر زیاتیږي نه او زمونږ او ستاسو د دښمنانو په ښیرا باندی دغه اجل مخکې کېږي نه او عمر کمېږي نه. په جنګ کې وړاندې تلل، کفارو سره سینه په سینه جنګېدل او د هغو د وژلو اراده لرل او خپل ځان مرګ ته ورکول، په دې مرګ مخکې کېږي نه او دې انسان ته پردی مرګ نه راځي او دا انسان د بل په مرګ نه مري او د ده عمر په دې خبره نه کمېږي چې دا دې د کفارو ته مخامخ شي او په جنګ دې ورشي او دی دې د کفارو د وژلو اراده ولري او کفار دې وژني او دی دې خپله هم د شهادت اراده ولري خو دا دې هم په کې وژل شي، هېڅکله داسې نه کېږي او هېڅکله داسې هم نه کېږي چې یو سړی د کفارو سره د مخامخ جنګ اراده نه لري، په جنګ کې رسته کېږي، په جنګ کې پاتې کېږي او د ده دې عمر زیات شي، د ده دې عمر اوږد شي او دا د ده هغه ټاکلې نېټې نه کومه ورځ زیاته تېره کړي او د ده د اجل وروسته شي. ورونو هر انسان ته خپل مرګ راځي او خپل اجل راځي او په خپل مرګ به مري او په خپل اجل به مري. هېڅ انسان نه په پردي مرګ مري او هیڅ انسان ته نه پردی مرګ راځي. د شهادت سره چې رب العالمین کوم عزتونه او نعمتونه تړلي دي او د شهادت په واسطه او د شهادت په وجه کوم نعمتونه او کوم عزتونه الله مؤمن مسلمان بنده ته ورکوي د دین په بله هره شعبه کې او د دین نور چې هر څومره کارونه وکړي د شهادت دغه وعدې او دغه نعمتونه او دغه عزتونه نه شي حاصلولی نه الله د دې وعده کړی او نه رسول الله د دې وعده کړی چې د شهادت نه نما سوا او د شهادت نه په بل لار باندې دغه نعمتونه او دغه عزتونه دی یو مجاهد یو مسلمان حاصل کی ورونو مجاهدین چې د کله نه د الله په لار کې نقل و حرکت کوي دته حتمی او ضروری د ورځ نه یو ورځ به مرګ راځي خو دغه مرګ به یا د کفارو د خوانه پخوا نه وي چې کفار به وژني او د کفارو په مرمیو او په توپونو او په بمبارونو کې به وژل کېږي او یا به دا مجاهد یوه ورځ په بله لاره او په بله طریقه د دنیا نه رخصتېږي او مرګ به ورته راځي. وروڼو کوم مرګ چې د کفارو د خوا نه راشي، په کومه مرمۍ يا په کوم بمبار او يا په کوم طريقه چي د کفارو د خوا نه ووژل شي په دغي باندي رب العالمين انسان ته يو مسلمان ته يو مجاهد ته نعمتونه ورکوي او عزتونه ورکوي چي دغه عزتونه او نعمتونه په بله لار باندي يو مجاهد او يو مسلمان نشي حاصلولاي هغه له ټول اوله خبر دا ده چي جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چي اې د الله رسوله افضل د مجاهدینو کوم یو دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، هغه مجاهد چي د الله په لار کي ووژل شي او سوارلي یې هم ختمه شي دا افضل د مجاهدینو دی. د یو اول فضیلت. دویم فضیلت دا دی ورونو چې کوم مسلمان د نیک کار اراده وکړي الله ورته یوه نیکۍ ورکوي بیا چې کله همدغه کار انجام کړي او ویې کړي نو الله ورته لس بدلې ورکوي تش په نیت او اراده باندې الله یوه نیکي ورکوي او کله چې همدغه کار انجام کړي او عملی کی نو الله لس نیکی ورکوي نو اوس مجاهدین ټول د شهادت اراده لري او د شهادت نیت لري خو تر څو چې شهید شوی نه وي د الله په لار کې د اعلی کلمت الله د پاره د شرعي نظام د قامت د پاره نو الله لس درجه نه ورکوي ځکه ته د شهادت نیت او اراده کړی او شهید شوی نه دی او بل مجاهد د شهادت نیت او اراده کړی و او شهید شو د هغه په لس درجو کې د ده نه وړاندې دی. دریم، وروڼو هغه مجاهد ته الله خان دي کوم مجاهد چې د کفارو سره مخامخ جنګېږي د شاتګ او د وروسته تللو د واپسۍ اراده نه لري او زړه یې غواړي چې ډېر کافران ووژني او بالاخره دی هم ووژل شي ښي لاس او چپ لاس ته نه ګوري نو دغه مجاهد ته الله خاندي او کوم مجاهد ته چې الله وخاندي هغه باندې بیا حساب او د قیامت د ورځې ویره او غم نه وي څلورم ورونو کوم مجاهد چې د د کفارو د خوانه په مرمۍ باندې یا په بمبار کې ولګېږي او د ده څخه وینه روانه شي وینې ځمکې ته ورسېږي وو چې شوي لا هم نه وي د دغه شهيد الله کريم ټول ګناهونه معاف کوي مګر پردی حق نه يعني د انسان په حق کې قرض هم راتلی شي د هغه غیبت هم راتلی شي او په هغه پسې تومت او بوختان تړل هم راتلی شي دا د مسلمان په حقوقو کې دي خو هغه قرض چې یو مجاهد د تنګدستۍ د وجې نه راخیستی وي او د مجبوریت په اساس یې راخیستی وي او د ضرورت په اساس یې راخیستی وي او د خلاصولو اراده یې لرله او قصد یې لرلو چې دا قرض خلاص کړي په دې وخت کې دې انسان له شهادت نصیب شي نو رب العالمین به یې دغه قرض هم ورته خلاص کړي، خو د هغه چا دپاره دا تضمین نشته څوک چې د الله په لار کې په نورو طریقو باندې مړ شي چې د هغه دم د اول څاڅکي د وینو سره ګناهونه معاف شي او ودې بخښل شي، دا فقط او فقط د هغه چا دپاره دا تضمین او وعده ده چې د کفارو د خوا نه په مرمیو ولګیږي یا په بمبار ولګیږي او یا موټر بند کې انفجار شي یا واسکټ بند کې وي او یا نورو طریقو باندې د کفارو د خوا نه د کفارو سره په جنګ کې په قتال کې شهید شي ځکه ابل مجاهد چې د الله په لار کې ورته مرګ راځي هغه د کفار د خوا نه نه په مرمۍ لګېدلی دی نه په بمبار کې شهید شوی دی او نه په نورو طریقو باندې هغه د الله په لار کې مړ شوی دی، د الله په لار کې ورته مرګ راغلی دی، نور اجرونه به یې وي، خو دغه تضمین او دغه وعده ورته نشته دی. پنځم، کله چې مجاهد د الله په لار کې د اعلی کلمت الله د پاره شهید شي، نو د ده په رب دوه ملائکې راځي، د ده مخ د خاورو او ګردون نه پاکوي او د ده دښمنانو له خیرا کوي او د ده روح د جنت په جامو کې تاووي او علین په طرف یې پورته کوي او د ده روح بیا د شنو مرغانو په ججورو کې اچول کېږي او په جنت کې چکرونه وهي، خوراکونه کوي او بیا د عرش د سوري لاندې قنادیل دي، څراغونه دي، غټ غټ ګروپونه دي، بیا دغه شنه مرغان قنادیلو کې. اوسیږي او شپږم څوک چې د کفارو د خوا نه ووژل شي ده لپاره غسل نشته غسل نه ورکول کیږي اووم کفن نه ورکول کیږي په خپلو جامو کې دفن کولی شي غسل او کفن دا دواړه به د عزت په خاطر وي چې دی به ده ته به غسل هم نه ورکول کیږي او کفن به هم نه ورکول کېږي، یعنې دی به د مخلوق په وړاندې نه لوڅ کېږي، اتم، د ځنکدن تکلیف به ورته نه وي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، څوک چې د الله په لار کې د کفارو د خوا نه په غشي ولګېږي، په مرمیو ولګېږي، په بمبارد کې ولګېږي، ده ته به تکلیف نه وي، د دغې لګېدلو مګر دومره تکلیف به وي، لکه څومره چي یو میږی سړی چیچي همدومره تکلیف به ورته حاصلیږي دی به د ځنکدن په تکلیف نه پوهیږي د ځنکدن تکلیف به دې مجاهد ته او دې شهید ته نه وي او ورونو د ځنکدن تکلیف رسول الله صلی الله علیه وسلم باندي چي تیر شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم چي کله د دنیا نه رخصتېدلو بي بي فاطمه رضی الله عنها فرمایي، چې زه ورسره ناسته وم، پیاله د اوبو نه ایښې وه او ما به په هغې کې خپلې ګوتې لمدولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شونډو به مې راکش کولې او شونډې به مې ورته لمدولې او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا فرمایل چې الا ان للموت سکرات خبردار چې د مرګ او د ځنکدن لپاره یو خاص حالت شته یعنی د مرګ او د ځنکدن د پاره سختیا نشته دی او یعنی یو څه ناڅه سختی په ما هم شته دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې د الله رسول دی رحمت للعالمین دی د الله دوست دی خاتم النبیین دی امام د انبیاء دی او الله ته بهترين او محبوب ترين په مخلوقاتو کي دی چي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندي تکليف تيريږي نو په ما او تا به څه حال وي يعني دغه تضمين چي د ځنکدن تکليف به پري نه تيريږي او د ځنکدن تکليف به نه زغمي دا فقط او فقط يوازي د شهيد دپاره وي کوم شهيد چي د الله په لار کي د کفار د خوانه ووژل شي او څوک چې د الله په لار کې مړ شي دا تضمین ورته نشته دی او د الله فضل و کرم او رحم بېل دی وعده ورسره هم نشته او د ځنکدن د تکلیف او د ځنکدن سختۍ تاسو بیا د زیاتو معلوماتو او د د دې په خاطر باندې چې ځنکدن څومره سخت شی دی او څومره په سختۍ د انسان نه روح وځي او څومره په سختۍ یعنې په انسان باندې تېرېږي تاسو بیا په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د ځنکدن حالت وګورئ چې ځنکدن څرنګه حالت لري چې تاسو ته بیا د شهادت جذبه او د شهادت قصد او اراده او د شهادت نیت تړل او د دې عزم کول بیا اسانه شي. شهید ته مړی نه ویل کېږي او نورو ټولو انسانانو ته الله الله یې کله وخت پوره کړي او د دنیا نه رسختېږي نو مړی ورله ویل کېږي یوازې او یوازې شهید دی قران کریم کې منی راغلی ده چې شهید ته به مړی نه وایي لسم رونو د قبر د حساب څخه به په امن وي صحابه او پښتنه وکړه چې اې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم څنګه به دا څه وجه ده چې شهید ته د قبر حساب نشته په شهید باندې د قبر حساب نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د ده لپاره هماغه تکلیف او مشقت او د مرمیو څیواری او د توپونو ګرزهاری او غرهاری چې د ده په سر باندې تېرېدل او دی د کفارو سره په جنګ کې مخامخ و او د غشو وارونه ول او د تورو وارونه ول هماغه ده دپاره بس دی او دی به په قبر کي بیا ده سره حساب نه کیږي ده چي په دنیا کي کومه ویره د کفارو د خوا نه تیره کړې ده بیا رب العالمین په قبر کي دویم ځل دپاره دی نه ویروي ده عمل ته د کفارو په مقابل کي د اعلی کلمة الله دپاره خپل ایمان او مسلماني ثابته کړې ده او امتحان یې ورکړی دی. دلته به بیا د دند څخه امتحان نور نه اخیستل کیږی او دغه تضمین د هغه چا د پار نشته څوک چې د الله په لار کی مړ شي او تاسو د قبر منظر او د قبر احوال او حالات ځان ته د دې معلومات او د دې هغه ویره او ځانته والی او څومره چې سختی ده پکې او څومره یو تنګ ځای دی او ځانته ځای دی هغه په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې وګورئ چې بیا تاسو ته د استشهادي عملیاتو قصد او اراده اسانه شي د قیامت بل ورونو یولسم د قیامت ورځ چې قرآن کریم کې رب العالمین څومره نومونه د قیامت دپاره اخیستي د اخرت د ورځې دپاره هغه د ویرې نه ډک د سختۍ، د تکلیفونو، د زحمتونو، د دهشت، د ځانته والي او د وېرې او د خپګان او د غمونو او د دردونو نه ډک نومونه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه حالات د هغې بیانوي هغه ډېر وېروونکی حالات دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې زه څومره د د آخرت د احوال څخه خبر یم او په هغې حالاتو پوه یم، که دومره تاسو پوه شئ نو تاسو به د دنیا خوندونه او لذتونه او دنیا به پرېږدئ او د دنیا ژوندون او په صحراو او ډاګ ګونو په طرف به منډې کوئ او چغې او ژړاګانې به کوئ او د هغې نه به د خلاصون او د نجات لاره لټوئ. نو ورونو! د قیامت ورځ ډېره وېروونکې ورځ ده، پنځوس زره کاله ده، پنځوس زره کاله لمر به په یو میل کې وي او ځمکه به د اوسپنې وي او انسان به یو د برق د پایې په شانتې یا د یوې ونې په شانتې مستقیم ولاړ وي چې نه به کېناستی شي، نه به نقل و حرکت کوی شي. نه به یو قدم په بله کېښودای شي او نه به تکیه کوی شي او رب العالمین به دومره په قهر وي چې مخکې نه په قهر کله په قهر شوی دی او نه به وروسته په قهر شي ټول انسانان به نفسي نفسي چغې وهي او ویرې او خپګان او غم به اخیستي وي او هر انسان به د خپل ګناه په اندازه په خولو کې ډوب وي لوڅ او لنډغر به وي قرآن کریم کې الله وایي الله کریم فرمایي چې دا انسانان به ته وګورې چې ټول به نشه وي او سخت په وېره کې به وي او په سخت خپګان کې به وي او د نشې په حالت کې به وي خو دو به نشه نه وي کړي دو به نشهيي عمل نه وي کړی خو د الله عذاب به د قیامت پر ورځ ډېر سخت نو د قیامت ورځ د ویرې نه ډکه ورځ او اوږده ورځ پنځوس زره کاله ګرانو ورونو په خوله یادېږي زل کاله نه زر کاله نه دوه زره نه درې زره نه لس زره نه پنځوس زره کاله به ټول انسانان په انتظار کې وي او نمر به په یو میل کې وي انسانان به لوڅ او لنډغر وي بي بي عایشې رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې اې د الله رسوله کله چې ټول انسانان لوڅ او لنډغر وي یعنې دا انسانان به یو بل ته سره نه ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې انسانان به داسې سترګې نه لري چې بل ته ګوري ټول انسانان به په خپلو غمونو او په خپلو خولو کې ډوب وي او هیڅ انسان به د بل انسان ته د کتلو او د لیدلو وس توان او طاقت نه لري او د هر چا نه به بل هیر وي فقط او فقط ځان به په یاد وي ورونو د دغه په په دغه ورځ باندې چې دومره سخته ورځ ده چې ټوله سختي ما بیان هم نشو کړلی خو تاسو د زیاتو معلوماتو د حاصلولو په خاطر باندې چې استشهادي عملیات در ترب العالمین اسانه کړي قصد او اراده مو قوي شي د قیامت د ورځې احوال په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې واورئ او ویې لولئ. په دغه ورځ به هم شهید د خپل قبر نه راجګ شي، راپابسي، وینې به ترېنه روانې وي، رنګ به یې د وینو وي، بوی به یې د مشکو او د عنبرو وي، خپله وسله به یې په غاړه وي او اسکه غړۍ به روان وي. ملائکې به ورته لارې خلاصوي او دوی به غږونه کوي چې مونږ هغه خلک یو چې مونږ خپل ځانونه د الله د دین نه قرباني کړي دي او د الله د دین د اوچتوالو په خاطر او د الله د دین د خورولو په خاطر مو شهادتونه حاصل کړي دي او د الله د دین په خاطر مو ځانونه وژلي دي بیا به د عرش د سوري په طرف باندې روان وي او د عرش د سوري لاندې به دوی ته منبرونه تیار وي، منبرونه به د نور وي او دوی ته به یو تاج د عزت به ور باندې کېښودل کېږي او ګوري به چې رب العالمین د خپل مخلوق سره څنګه حساب کوي. په دغه ورځ به چې ټول انسانان په وېره کې وي، شهیدان به د دغې ورځې د وېرې نه د امن وي. دولسم، د خپلو اهل بیتو د اویا کسانو شفاعت به کوي، د هغه کسانو کوم کسان چي جهنم دوئ ته واجب دئ، اور ته به وررتول کېږي، د اور مستحق به وي، الله کريم به د اویا کسانو د پاره شهيد د شفاعت ذريعه وګرځوي او د اویا کسانو شفاعت به وکړي. دیارلسم ورونو، د شهيد روح رب العالمين په خپل قدرت بلاقيد اخلي، امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسير کي ليکلي دي چي د شهيد روح به. رب العالمین اخلي او د نور انسانانو روحونه ملک الموت اخلي. پنځلسم، رب العالمین د شهید دپاره دوه اویا حورې ورکوي، د دوه اویا حورو سره به نکاح کېږي، دوه اویا حورې به ورته بخشش کېږي او د حورو صفتونه خو تاسو اورېدلي دي، څومره لوی نعمت او لوی اعزاز او اکرام دی چې رب العالمین یې د یو شهید بنده کوي. د ښایست به پرې تمامه وي د مینې به پرې تمامه وي د وفا به پرې تمامه وي او ښایسته غټې غټې سترګې به وي او پېغلې به وي او ویا جوړه جامې به یې په غاړه وي د ویا جوړه جامو لاندې به یې غوښه ښکاري او د غوښې لاندې به یې زړه ښکاري په زړه کې به یې ستا مینه ښکاري او شپاړسم، د دې آیات مصداق هم استشهادیان دي، کوم خلک چې غواړي چې د الله په لار کې وجنګېږي، کافران ووژني او دی ووژل شي. دغه خلک د الله په لار کې جنګېږي، د کافرانو د وژلو اراده لري او په خپله هم ووژل شي، هغه د دې آیات مصداق دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله دي آيات مصداق أم دغا د استشهادان دي او شهيدان دي او دي آيات مصداق استشهادان دي تطبیق کیږي اکثریت یې استشهادیان دي نو ورونو دغه کوم نعمتونه او عزتونه چې ما او بیان مې کړل په دې خاطر چې دا زما د پاره صدقه جاریه شي او د نیکۍ په تله کې راته په کار راشي او د نیکۍ تله مې پرې درنه شي نو دغه نعمتونه او عزتونه فقط او فقط هغه چاته حاصلیږي او تضمین او وعده ده څوک چې د الله په لار کې د دښمن د خوا نه، د کفارو د خوا نه، د طاغوتیانو د خوا نه په مرمۍ سره، په بمبار سره، په توپونو سره ولګېږي او څوک چې د الله په لار کې ګرځي، نقل و حرکت کوي او مرګ ورته راشي، دا وعدې او دا تضمینونه ورته نشته. نو زما خوږو ورونو، زما مجاهدینو ورونو، نو راځئ چې دغه نعمتونه او دغه عزتونه، د رب العالمين نه حاصل کو او دغه نعمتونو او دغه عزتونو ته د شهادت په لاره او د استشهاديانو په لاره او د شهادت په غوښتلو په لاره باندې ځانونه ورسوو او د جنت هغه لوړې درجې او اوچته درجې د ځانونو دپاره حاصلې کړو او د رسول الله صلی الله عليه وسلم چې کوم قول چې فرمايلي دي چې زما دې قسم وي په هغه ذات چې د چا په واک کې زما روح دی، چې زه دا خوښوم چې د الله په لار کې ووژل شم، بیا راژوندی شم، بیا ووژل شم، بیا راژوندی شم، بیا ووژل شم، بیا راژوندی شم. څنګه چې زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه و آله وسلم تمنا او ارزو دا وه چې د الله په لار کې ووژل شي، راځئ چې موږ او تاسو هم الله په لار کې د وژلو قصد او اراده وکړو او عزم وکړو. چې د الله په لار کې ووژل شو او د الله په لار کې شهیدان شو، په دې خبره باندې باید پوه شو چې د اسلام او د مسلمانانو د عزت لپاره استشهادي عملیات ضرور دي، د کفارو په زړونو کې د ویرې اچولو لپاره استشهادي عملیات ضرور دي، د یقیني شهادت حاصلولو لپاره استشهادي عملیات ضرور دي او. دغه پنځلس او یا شپاړس نعمتونه او عزتونه د لاس ته راوړلو لپاره استشهادي عملیات ضرور دي، ځکه په نور جهادي نقل و حرکت کي شهادت حتمي او یقیني نه دئ او په استشهادي عملیاتو کي شهادت حتمي او یقیني دئ په نسبت د نور جهادي نقل و حرکت. رب العالمین دي زموږ او ستاسو د وجودونو په مقابله کي د روحونو په مقابله کي د غوښو په مقابله کې د اټوکو په مقابله کې الله دې اسلام او مسلمانانو ته عزت نصیب کړي الله دې شرعي نظام قائم کړي او الله کریم دې اسلام او مسلمانان عزتمن کړي دا دعا به د الله نه غواړو چې یا الله زمونږ وجودونه درې سوه او شپېته بنده دي یا الله مونږ درې سوه او شپېته ټوټې کړي یا الله یا رب العالمینه یا عزیز انتقام ذاته خو اسلام او مسلمانان عزتمن کړي زمونږ خویندې او ورونه د کفارو د تاغوتیانو او د مرتدینو د زندانونو نه راخلاص کړي یا الله مونږ ځان نه غواړو مونږه په دنیا کې اوسېدل نه غواړو مونږ د ټوټې ټوټې شو مونږ د پرچې پرچې شو زمونږ د قبر نه وي زمونږ دې جنازه نه وي، زمونږ په جنازه دې څوک ونه درېږي، زمونږ په قبر دې څوک تکلیف نه شي، یا الله خو اسلام او مسلمانان دې په عزت شي، نو د دې عزت لپاره استشهادي عملیاتو نیت تړل، قصد او اراده کول دا ضروري دي. الله دې وکړي زما په دغه خبرو باندې تاسو قانع شئ او مطمئن شئ او د استشهادي عملیاتو نیت او اراده وکړئ.